دیو جن دې کې یو مسله په خیال رااله وای هر انسان په اشرف المخلوقات کې نه دی په اشرف المخلوقات کې واغ سوکی چې دې دی ایمان او د نیکو اعمال په صفت موصوف دی څه پوښي په خبره باندې هر سړی دا نه کوي چې دولا صد وخوی دی او اشرف المخلوقات دی خو که جولۍ د هدایت نه ډکول غواړی نو تقوا به اختیار وای هبای سترګې به سنباله وګونه به سنباله جبه به سنباله ادنن زمانه د طالبان او طالباتو جبه خود ټولو سنبال دی هبای که یو سګر جوټیو شي د جمعات په مخ کې هبای نور شاله خپل نه څه شي کولای وای پټای کې لګولې شي چې الله په د خپل رحمت پټای ونه لګای نو وای کچره دا وې راغله خو یې کور دی پریخه او دمرا دنیوي کارونه دی پریخه او دمرا تکلیف برداشت کې نو کوي چې جولای می د هدایت نه ډک شي نو تقوا و اختیاره سترګې سنبال کا جبا سنبال کا وګونه دې سنبال کا اکل نه کله چې جمعه کې عوام ولو هم تاسو ماشاءالله ټول علما او عالمات دي وام پرېزګار پرېزګار پیژنې د ډاکټر پرېز پیژنې کنا ابای چاله وي ګور مال کا ونه خوري چاله وي غړ ونه خوري وردی په لګورای کچری مونږ د الله او د رسول پرهیز د ډاکټر په مرتبه کې ومنلو مسله به محل شي خو چې اوسړه د خپل رب خبره د ډاکټر په مرتبه کې نه وایي نو دې د قهر او د غضب مستحق دی نه د ډاکټر پرهیز مونږ منو تو ګور بیمار به روټای شي اچي چيو کې خواږه دي نو سي لکه اسې وبس کې تو دي خو ډاکټر ولې ویل چې چيني خانه نه کړه نو کور کې ول خپل مور او بيبي چيني واچولا نو پښتون بیا وال ټکول کوي په ما جوړ تنگ شي تبای ور ډاکټر راوي چې دي خانه تاسو را لا چولې او الله وي موبایل لمګور را پردي تصویرونه وګورا هغه ورته وګورئ باندې په کرسۍ ناشته وي وې د سترګې پرېشن به کړاوي چې سلوي خرځي به سجده نه کوي سلوي خرځي سجده نه کوي په کرسۍ کوس کوي ډاکټر ولې ویلي او الله او رسول ویلي چې ګورا دی غلطو تصاویر لمبک ګورا نو موږ د ډاکټر په مرتبه د ډاکټر په مرتبه کې د الله او د رسول خبره سره نه منو نو وای ګوره کدا وې چې ما ډک جولې هدایت کور ته یوړې نو تقوا به اختیار یې ازم د علماء وی تقوا کې دوه اجزا دي سودي یو د الله حکمونه منل دویم د الله نافرمانی پر خودل بعض اهل علم وی وی اهم جز پکې د الله نافرمانی پر خودل دی سری وی قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بوی الله دې مونږ ته داسې اسانه کی وی ما په دنیا کې د تقوا نه آسان شی نه وکړل او سبت الله آسان کړو بانی د دارلو کې دیوبن قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیه چا ورته وی چې دا څنګه وای ګران غشي چې وای دا سه بکې ا د تقوا اهم جز دی وای دا سه منکه نو نو کولو کې سکړاو شته څه خلا در نوځي کپوی نو شي په خبره وانه د تقوا اهم جز دی نه بکې نو ایمان تقوا نه آسان شي نه لیدلې ګران خدای چې تعالی وای دا شي بکې نو پاره بده نه خلوږي منزل بکې وای نه بکې اے تعالی وای وای نظر غلط مې استعمال وا نو پدې کې څه کړه وشته دا نه خلا بل بوج وګونه غلط مې استعمال وا ستړی کیږي خود په غلط نظر ستړی کیږي په غلط وخت کې خودو ځکه انما يتقبل الله من المتقين چې عمل دی قبول شو پس تقوادارو کې وردن نکي اچي وردن دې کې غټول وادي تا سره دي چې کوم د قران او سنت کې شي دا متقین جمع دا د متقین متقین د اسم فاعل صفه ده مصدر دی وقایت وقایت لغت کی وای اسویانت مطلقا ځان ساتل مطلقا ته وقایت وای او شرعا سره سویانت المرء نفسه عما يضر في الاخره وقایت شرعاً څه ته وایي؟ ځان ساتل د سړي د خپل ځان لره د هغه شي نه چې په اخرت کې ورته ضرر رسوي دې ته تقوا وایي بای شرعي تعریف باندې پوه شئ هر هغه شي نه ځان بچ کول چې اخرت کې نقصان ورکړي غیبت په نقصان ورکړي که نه اچوغلی هبای د بل سپکاوی د بل بیزتی بل تکنزل کول دو جنگول د چا مال خړل د چا حیا غسل دا ټول خبره اخرت خرابای دي ا د تقوا مراتب علما او ذکر کړي درې مراتب ذکر کړي اهل علم اوله درجه د ځان د شرک او کفر نه ساتل ادا بد الله پر رحم کرم کی الله دې موږ ټول د هر قسم شرک او کفر نه وساتي درېمه درجه دا ځان د کبایر او ساتل غټ غټ ګناهونه دي ګناهونو کې واړه او لوی وی قران او سنت وای د کبایر او نزان ساتل په دې کې دا د ګورا دا مسله ده وای څوک چې په وړه ګنا به شواله کوي د دې وړې نه کبیره جوړ شي په وړه ګنا چې به شواله کوي د څه جوړ شي او ایدرمه مرتبه هغه ده چې حدیث د ترمذی شریف کې نبی علیہ السلام ذکر کړي وای نشي رسیدې یو بندا د حدیث معنا ده لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس و یو بنده د تقوا درجه ته نشي رسیدي تر دې چې پریږي هغه چې هغه کې سباق نشته د یاره د هغه نه چې کې سره هغه ذریعہ د ګناه جوړيږي هغه سکی ذریعہ د ګناه جوړيږي نو دا درې مراتب دي زما عزت مندو د تقوا او په دې کې هغه علما او صغائر تر کول معتبر کړي په دې مرتبه کې سری ترک د صغائر هم دی و عمر رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تاسو کو د تقوا بارک نو څومره خپل تفصیلی ولا کو د مفسرین ذکر کړي وای تقوا څه ته وای فقال هل اخذت طريقا ذا شوك یا امیر المؤمنین په یو داسې لار لاړې دی په لګوریا چې لام دیم ټول ازغیدی دی په لمزغیدی او دی په لمزغیدی قال نعم ای او قال فما عملت فيه چې د ازغون ډک لار دا ټول ازمکه کې چې ازغی نو ستې سکه او غیر چاپیر مزغی ناغه ورته ز بډ راکاګم او دا چې قدم په احتیاط احتیاط کېدم قال فذاك التقوى دا څه شي دا تقوا ده دیو جن اهل علم یو خبره ذکر کړي وې د کور نه چې څوک روزي څوک کار کیږي او څوک کار کوي اوای څوک سکیږي نو کار کوم کې جوړ شي چې چا لپاره د جمعه دراتو ذریعہ جوړ شي اکدي ځان سره ټمخانه لګول دي وګوره تخکار شو د کور نه چې روزي نو ښکار کون کې جوړ شي چې تا ګوره سو ښکار نکي هغه حکیم د دنیا په نصیحتونو کې علما او کتابونو ذکر کړي لقمان رحمه الله خپل بچی ته یو نصیحت دام کړو وی بچی دا دنیا یو داسې جوور سمندر دی سمره خلق یو خړل لاړل ډوب شول سمندر خړل یو جمعات کې چې د دیرشو رمضان اخره جمعه و رای قضا عمرې کوله ناغه تاسو کوی دا څه شی وی دا بس چې دا یو ورځ منځور او کې د ټولو خبرو ګرځي ما خو لټول دا چې په یو ورځ د ټولې دنیا غو منځور او کومه پای وګور په یو یاد تر لوي وی بس دا ډېر دی یو یاد سره کامل پېچاو کوی دا ول ډېر دی هغه څه شی د تقوا ده نو ګوره دې متقین کې هغه خبره کوي چې چیرې په دې یو عمل وکړو کنه نو بس دا لړې دا ګوره تقوا سره وې دې په لګورې د دې سر نه دې خپو پوری چې د الله نه وي رېګم چې آیا د سر نه تر خپو پوری خو زما په دې بدن کې د الله نه فرمانی نشته جب مبارک وي رېګم ستر مبارک وګونو با خپل باطن مبارک وي رېګم چې زما دې زړه کې دا کم کم سوچونه راځي دا زما قبر کې جوړیږي او کرواني دا چې د خپلې بیبي بار کې الله نه ویلې اے توجه مل ډېر خلق به اور تزيد خپلې بیبي د وجنه ځکه دې منځونه هم کوي روزي نیسی او هر وخت ذکر هم کوي خو خزه ته په اور کې ولاړه ده چرته بځي دې دا الله حبيب خوای اے په حجۃ الوداع کې وی استوسو بالنساء خیرا وې د زنانه مبارک زما د خیر وصیت او دا خو تاسو سر پکور کې کې دی دي او دا الله حبیب وای دی پر توجه مولا وای خیرکم خیرکم لاهلی زما امتیانو تاسو کې غوړه سره هغه کم چې د خپل کور والا لپاره سره غوړه ده کم چې سره موږ سره دوه مرګري یو فات ته یو پته نه لګي الله دې ولا بخنو کی دا یو په تبلیغ کې ګرځي دوه یو نه ګرځي نو یو ځل ما دا حدیث وی دا غیو په خزه سرار وخت جنگ کولو دا بل تبلیغ کې نه ګرځي د خزه سره جنگ نه کولو اما ما خره یو نا ما ما لوی زګو رتا نه غره ته خو تبلیغ کې ګرځي خو زه کور کې نه کنځلې کوم نه جنگونه کوم نه نه خزه تنگ ده اته سلور بیا سیم لګي خو کور والا در نور کې ولاړې دي څه پوښوي په خبره خیرکم خیرکم لاهله په تمام عمر کې نبی عليه السلام بیبیانو ته نه سخت خبره کړي نیواله ټکولې دي بزرګی څه شدا نه چې ته درس لا لاس ته په تبلیغ کې ګرځي اټول تاجو کې خوخه د نور کې ولاړه لا یو ډېر لوی بزرګ دارلوم کراچۍ کې دفن دی مولانا تقی صاحب ور سره بهر کار کې مشوره کول ډاکټر عبد الحی صاحب رحمت الله تعالی علیه وې د دمخ کې چا د بزرګۍ خبرې کولې نو دې یو خبره وکړه وې زما د واده شپې ته کال وشول سوره وی وال سکه چې ما بي بي سره سخت خبره نه راکړي څه پوه شوي په خبره واره نو دا خزه ما تحت دی په دې خور څوک زور ور دی کنه نو ګور تقوا سره ته ورشي ته د بیبي باره کې قران پس روانه کنا او ته د خپل بیبي باره کې د رسول الله علیه السلام د حدیث پس روانه کنا دارنګ خپل اولاد باره کې د الله نو یریګا د وس مطابق د دین تر متوجه کای دی پر وګورئ ستا په کور کې کې یو زناور دې دا غي بار کې د الله نو یریګا دا مسله د رسول قرآن کې راشي دا ټول حیوانات او حشر بم کېږي سره د ټول حیوانات وسکیږي قسم دې ستا په دې کور کې چې دا څومره زناور دي د دې به الله تپوس کوي امام قرطبي سو کرته د ابو الدرداء رضی الله عنه قول ذکر کړي وې دې یو خو نو کله نا کله ګر سره خبرې کولې وې زګور استاد اره خبرې لحاظ کوم سبب پرز د قیامت زما شکایت ګر د الله روان دي نه کې تا یو زناور ساتل کارونه پکې د اوبو د خوراک غم نه کیا بای نو سبب ته پوس الله کوي کې نه وکړي موږ یو مرګره دا خبره او کارونه درس کې دا چې د پخوا زمانه زموږ د کلی لراغله ما له تاسو په دیوالو سره ملي لګي ولي وای ګوره ټانګې باندې اس په تړلې وې دومره ډېر کسانې بګي کیلولې اس په طاقتور شي دی کنه نو زوس کله نا کله هم مفوسی الله مرا ولی کدی خرکه او قتل اوس 50 کسان خرکه کینولی تفای اپا خوا به خلکو دی کوټي عمر دو دو غیانو پي به وی کول دغه شانو کنا اوس د پیشو عمر خرنا نو هغه سره یې بیا وړه یو د مخ کې نه راکاږي یو د رستو نه وای سبب ورشي وی الله له خون خو وو کې سړی د خرې په سر چر تلاړ شي جهنم له لاړ شي چې الله ورته ور تلاړ شاو د خرې د وجه نه بيزي ساتري ګور زمون د عمل د زمیدار ونه نه پټېشتا نه غیاشتا نو چې ساري خلک پاسي لا مزل نه پاسې دلې د ټول پردي بوټي وروړي نو پاڼي بيزو خړې او د تنور د خشاک کارې وشي او یو غټه میزه پردو بوټو له جوړه کړي اوبای دا د دې زماني مسلمانۍ نو د خپل زناور مبارک بم د چا نه یریږي د الله نه یریږي ورته خدل ته خبرې نه کوي خو پرز د قیامت په دا زناورم څه کوي روایتو کې راغلي نبی رسول الله نو دا د معجزه وا یو خ په منډه منډه لکه د لیونی په شان را روانو الله حبیب چې سړی کو نو سره ورته خو کې کېو تعالی حبیب مالک ولټوي دي کې انصاری راغې وې دا او خوستا په سر شکایت کوي چې ما نه کار پورا اخلي خو زما د خوراک او د سکاک غم نه کوي وې اتق الله د دې زناور مبارک هم چانه ویریږي ادا یو مسله غو ټول له یاد ده اخذ دې پیشو په سبب اورته ورتاو کنه صحیح حدیث ده پیشو یې ساتلې و تړلې و او د اوبو او د خوراک غم نه کولو او نی پرانسته چې هغه ځان ته سلټو نه کړي ناغه د لوګي نمړ شو الله حبيب فرمای ما اور کې وکتا او سوزیدا او هغه پیشو د دې مخ او سینونو ورته غوخي راجو دا کولی اے د پیشو په سبب بسړې شرط زی نو چې د پیشو په سبب ورته زیتانه مسلمان دی گاونډي د نور کې ولا تاجودم کې بانګونه کې قامتونم کې او گاونډي وایي دا کور خو د زرو روپو دی خو کوڅو کې پسل دي خرڅو مې خو څه سو کوم دې کې وایي تقوا سره د گاونډي بار کې الله نو یې یو ځل یو سړي ته تقریر لبوتلم هغه چې تکلیف له بوتلم هغه مړ دی او هغه چې چا شکایت کوله اوس هم ژوند دی نو هغه راغی کوسېلا اول و جړل ما کلار کو توجه ولا ما له وی نن د فلانه تقریر له بوزي یو کور مې د زړه لا څخه خرڅ او دی بل څه پیدا کیږي نه نو که مسلمانی دای چې بانګ وایا تاجد کوا اروجه دیم دا خو گاونډي په دې سوچ کړي چې دا کور خو په نیم قیمت کو سوکلی خو چې دې سړی نه خلاص شو نو دا گاونډي واره کې ودا الله نه یریږي اگاونډي که کافر ولنه نن زمانی مسلمان خو چې بس کافر وینه نو مړ کوي تبعی الان کې شریعت څه وایي د زکات نه علاوه ټول خیر خیرات پچا کیږي په کافر کیږي کافر سره خو سلوک وساته هغه سره خو اخلاق وساته چې هغه څه وایي نو زموږ دا د دې واده د مسلمانۍ دا و یو دوه کسان هندو کرغلال لاړو نو چې سی مندل اعتراض دوی چې واپس رالل او غغلې تقسیمو را یو ولوي یو یو کار را نیمګړې پاتې شو وای څه وای مسلمان منکو څه پوه شوی په خبره باندې چې مسلمان کړه خو موږ به کنه نو زموږ استاد دا مسلمان دی ارته مو تیراړل مسلمان کوه وګوره گاونډي که کافر دی دا غم سره هندو دی سک دی يهودي دی تاسو له قرآن شریف کې راشي نو د گاونډي حق دی دیو جن زما عزت مندو دا ټول خبرې چې موږ او تاسو اختیار کو دي ته تقوا وای ځکه ټول دین په دې کې راجم دی علما ولیکلي ټول دین په څه کې جمع دی دا د قران هغه معجزه دا سمندر درنه سکه بند کو کوزه کې بند کو ځکه ټول دین یا د الله حکم د جدا سی بکې یا وېدا سی بنکې تقوا دو اجزا دي د الله اوامر منل او د الله د نواهیو نه ځان ساتل اتی سرور ټول لارې سمېږي سکیږي چانه ویریدو زموږ د دې سلف مبارک راغلی الله دې دا فکر زموږ لنم وردن نکي وای زموږ د سلف صالحینو چې په لار روانو او سورلی به وخو یا اس یا خرب او هغه بنا فرمانی شروع کا نو زر زر به هغه تړلو او الله له متوجه شو چې الله هو دا مې تابع کړي دا زما د کمی ګناه د وجه نه نافرمانه شوه نو ګور رجوع ال الله تعالی د دې سلف وای بچی چې بنا فرمانی وکا نو په دې د دې چې د لرګې راوالی غو ټکای یا د پوره او شړی را بغې د جمعات ګټلا چې دا خو زمانه پیدا دی او زما بچی دی دا د کمی ګناه سزا را لبلاوی په تقوا پوه شوي که پوه نه شوي دیو جن وای کوم مشکل مصیبت کې دا څنګه پته لګی چې دا مشکل مصیبت په دې سړی عذاب ته او دا په ازمایش ته ایمان سی واقعي ها مقصدی خبره ځان په پوي کوي وای په کوم مشکل کې چې توجه د الله ذات عالیه له جوړ شو چې دا مصیبت راغلی خو دا زما د ګناه وجه ده او توبې او جړا له متوجه شوي نو د مشکل خو ایمانی میدان کې دي درجات بلندي اپا کم مشکل کې چې د الله د ذات عالیه نه توجه کټ شو دا په دنیا کې مقهر دی او په قبر آخرت کې مقهر دی د الله حبیب ورته وی لا حول ولا قوت الا بالله وای ته الله تقوا اختیار کړي ومن يتق الله يجعل له مخرجا نو هغه صحابي چې کوم د کافرو په کېس کې د شپې را پاسې دوه هغه چا چې نیولې غافل دي نو یو خبانه لاس کې خو چې کومه نه ترې ده نو هغه هغه باندې سور سور روانه کا نو هغه نو ټول خان هغه پس را روان شو مدینه منوره تر ورسېدو او دروازه چوټه کوله چې پلار دروازه کولاو کا نو بچې مو ولاړ دیو دوخانو قطار مور پسې ولاړ دی د کافر نه چې کمال حربي نه حاصل کو دا غنیمت حسابي او بیا تقوا کې غټ شي جب سنبالول دي چا پسې سپکه مو آیا چا پسې دروغ متړه غیبت چغلی دا مکوي خاص کر عالم چې په منبر د پیغمبر ناس یو مخې قران هم پروت دی د د داخله چې ګډا او کګه استعمالي ګډه د نقصان خبره ده تاسو ګورئ خلک کوئی وي ما ځکه سنوي پلان د پلان مخ کې خلک سپکه خبره کوي نو پلان ولوي د قران وی تاسو دا قران د مخه له پروت سه الله ورته په خپل رحم کرم کې نولې په قهر ککړې غما چې ناز دې او کندل خلکو لکه ناز دې او مړي او ژوندۍ در نټول پریشان دي نو خپل خلاص مول د دې کتاب مخ کې څه آداب زما عزت اختیارول مسلمانه قران خوانه تهجد گزارا که خاون ولا حکم کوي نو منی که ورته ګوري خوشاله یې اکه دې قسم خوري بری کوي اکه دې د کور نه غایب دي نو هغه د خپل ځان او د مال حفاظت کوي نو پټولو کې بهترین شی اول سره تقوا دا بیا ورپسې سره نیک بیوی دا یو خوا به بی بی کنه خاون په دې طرف او دوا ګوري چې به سو خوشي نو دا بیا په درگاهونو ګرځي په پیرانو ګرځي تعویز ګرو باندې ګرځي بای اکل بچا تعویز کړي کله بچا اکل سوداګر نه کوي بای دکاندار سره ناشته ا د خاون خبره نه مني نو نیک بیبي د تقوا نه پس یو لوی نعمت ته د الله د ابن مسعود رضی الله عنه قول مفسرین ابن کثیر او د نور ذکر کړي امام قرطبي وای څومره خلک دي هي څومره ډېر شي خلک دي خو خیر نشته مګر دوه کسانو کې څوک چې په خپل ګناهونو توبه وباسي او څوک تقوا دار دی په خپل خپل کې پیمانه دی جاړي الله تا زړه نه ځان ځان نه زړه تور دی او ځان نه ول کرک ورسي نو خلق ډېر دی خو بهترین پکې څوک دی چې هغه متقی دی پرهیزګار دی تقوا دار دی اوس د متقیانو یو څو صفات ذکر کړي الذين فرزگار حق کسان دی یؤمنون بالغیب چیمان ساتی په غیب باندې اګور ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي او کوم سيزونه د الله د حبيب نه او شریعت کې د دین د ضرورت نه دي نو په دې ټول ایمان ساتلو ته ایمان وایي که کوم شی مجمل دی نو اجمالی ایمان به پراړي او که کوم شی تفصیلی دی پای به تفصیلی لکه خبر عذاب حق دی اوس که تفصیل له تزیه او کنه چې خود خبر عذاب سره حق دی نو کمزه کې اجمال دی الته اجمالی ایمان وروړل کمزه کې تفصیل دی هغه ځای کې تفصیلی ایمان وروړل ځکه په کوم شي چې ایمان وروړل ضروری دی که سل سيزونه دی تا پکې وي چې یو نه منم نو مسله به حل نشو دي ته ایمان نه وای لکه اوس یار سمنم خو عذاب د قبر نه منم هر سمنم خو پیغمبر خاتم النبیین نه منم اوبای نو د دې دین د ضرورت نشو کو انکار یو کو ګور ایمان بالغیب دا د مون الله نه دی کتلی والحمدلله منو الله کنه منو مونږ ور خپل پیغمبر علیه السلام هم نه کتلی زموږ د ایمان بالغیب دی مونږ تاسو د قبر عذاب لیدل نه دی خود خپل دین نه موریدلی منو مونږ جنت نه کتلی خو منوي مونږ جهنم نه کتل خو منوي مونږ ملائک نه دي لیدلي خو منوي مونږ شیاطین او جنات نه دي کتلي خو منوي ځکه مونږ ته الله او رسول وي ایمان بالغیب دا ډېر لوی مرتبه ده دیو جن علماء داسې معنا هم کړي امام ابو العالی قول امام ابن کثیر ذکر کړي چې یؤمنون بالغیب ستوي اوب نو یؤمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله امام ابو العالیه مشهور تابعی دی ایمان بالغیب ستو الله منل ملائکه مو کتلی اوس موږ ایمان دې چې موږ سره دي او نیکای لیکي او بدای لیکي او د سار د مازیګر په مسکی د دې ذمہواری بدلی د الله ټول کتابونه منل د الله ټول پیغمبران منل رستنی رز منل جنت او اور منل د الله ملاقات منل دام د دا مرګ نه پس یو ژوند دی په دې قبر کې یو قسمه ژوند دی چې څوک په خوشحالو کې دی او څوک په سکه دی څوک په غمونو کې دی دارنګ د دې قبر نه راپورته کېدل منل دې ټول ته ایمان بالغیب وایي ګوره په دې اعتبار دا د دې خلکو د پاره څومره لوی فضیلت ده چې ایمان بالغیب وروړي ایمان بالغیب ډیر فضایل راغلي ها بھائی مفسرین ذکر کړی دي په صحیح اسانید سره په صحیح اسانید سره ذکر فرمایلی دی حدیث دې دا اول حدیث دې د مسند احمد او د داریمی مستدرک حاکم او دا حدیث علماء لیکلی چې صحیح دی وحسن اسناده الحافظ فی الفتح فتح الباری کې الله محافظ ابن حجر وای چې دا حدیث سند صحیح حسن دی یو داسې حدیث را لوای چې په خپل د نبی رسول الله نه اورېدل کله صحابي د صحابي نه اورېدل دا په حکم د مرفوع کې ځکه الصحابه كلهم عدول قال نعم اي او يحدثك حديثا جيدا وی یو داسې کرا کل حدیث در توام تغدینا مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومعنا ابو عبیده ابن الجراح وی مونږ د غرمې د سبا روټي غدا وی د سال نه غرمې دی روټي پورې او عشاء وی د مازیګر او نواله ما سوتنه پورې وی مونږ غدا او کد رسول الله علیه السلام سره او مونږ سره ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فقال ابو عبیده رضی الله عنه چې اشرو مبشرو کوم دی و یا رسول الله احد خیر منا مونږ نبم سو غورای اسلمنا وجاهدنا معك مونږ اسلام وروړې استاسو په مرګرتیا کې د کافرو سره جنگي وکاله نعم وی او تاسو نه په یو حیثیت یو قوم رسو غره را روان دي قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم يرونی پدی اعتبار یو قوم در نغره دي تاسو نه پس برازي په ما به ایمان وروړي او زبې لیدل نه اے چا چې د الله حبیب کتلې ناغه بسنګ ایمان نه راړو مگر هغه بد نصیبه چې ازلی بدبخت وو وګوره موږ او تاسو خپل پیغمبر نه دی کتلې او الحمدلله ایمان مو پروړ دي ته ایمان بل غیب وای کوم خلکو چې پیغمبر کتو ایمان پروړ دي ته ایمان بل غیب نه وای وګوره دي ته وای خیر منکم من هذه الحیثیه وګوره جمله فضائل د صحابه او د ټول امت نه دومره ډیر دي چې هغه مرتبه ته څوک نشي رسیدي علامه طیبی د مشکات په شرح کې وایي وای فل خیریت بحسب الشهود والغیب دا غورواله په اعتبار د حاضر والی او د غایب والی دی جمله حیثیت سره سو غور دي صحابه کرام د عبدالرحمن الجهنی رضی الله عنه نه روایت ده وای موږ د رسول الله علیه السلام سره دی کې سه یو دو سوار را سرګن شو نو د الله حبیب ودا هو کندیا مزحجیات د دې کبیلی دي نو دې کې غدواړه نږدې شول چې د الله حبیب سره بیعت وکړي نو کله چې د نبی رسول الله لا سدا سونی او د الله حبیب بد الله مبارک کې خو اصحابو وو کې داخله لاس کې قال یا رسول الله ارایت من راک فآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له دا صحابي ورته وی د الله رسوله خبر راکا چا چې تاسو وکتای ایمان در باندې راړو او تاسو تصدیق وکړو او تاسو تابعداري اختیار کړل بسی نو د الله حبیب وی توبه له دل د خوشحالي او مبارکي وی نو بس لاس کې د الله د حبیب مسکو ولاړو بیا غبل راغی هغه د الله د حبیب لاسونی او چې بیعت وکړي نا ورته یا رسول الله ارایت من امن بک وصدقك واتبعك ولم يرك خبر را ترا کا غخلق چې پتا سو ایمان روړې او تصدیق کړي او در پسې روان دي خو لیدلې نه یې دای د بسی نو د الله حبیب وی توبا له ثم توبا له ثم توبا له سو پیریو درې پیریو فرمایل نو دې د ایمان بالغیب په فضیلت کې یو خپل حدیث ته اخرجه احمد قال الهيثمي في المجمع الزوائد رواه احمد ورجاله رجال الصحيح نو دا صحیح سند والا حدیث دے ایمان بالغیب والا لے سو پیری ویلی توبا لہو توبا لہو توبا لہو دی وایي چا چې د الله حبیب کتل د ایمان وروړل خو سرګند خبره ده وایي پاغه ذات می د قسم وی چې دا غنه بغیر د عبادت او بندګۍ مستحق نشتا دا هغه چانه افضل ایمان والا په دې اعتبار نشتا چې پیغمبر لیدل نه لري او ایمان وروړي به د آیات لستو حافظ ابن عبد البر د ته وی حافظ المغرب دا مالکی المسلک دی دا څومره لوی علماء دی او مذهب سره په مذهب کې سوي تعلق وی دا د علم حدیث دا ثانی دی یو لوی امام دی سو جلد شرح د موطا لیکلی بعضی حدیث ګره په 500 حدیث سندونو راځي بعض احادیث په سلو اسانید راځي دا د اسانید امام دی سره د اسانید حافظ ابن عبد البر علما ورته حافظ المغرب دیو جن رسول چې د اسانید تحقیق کوي نو هغه حافظ ابن عبد البر ته محتاج وي نو دې دې طرف ته لاړ دی وای چا چې ایمان راوړې او نبی رسول الله نو کتل دا غوره دی او د جمهور قول سره وای مجموعي لحاظ سره د صحابه مرتبه ته څوک نشي رسیدي د پدی حیثیت غوړه ده تارستو خلق سره پدی حیثیت غوړه ده چې هغه سکړي ایمان وروړي په غیب باندې ای وی ایمان روړی په پټه لکه څنګه په سرګند دراړي منافقانو په سرګند وی لا اله الا الله محمد رسول الله په باطن کې شو د منافق په ایمان نه دي چې په جب یو سری په سرګند یو سری او په پټه بل سری نو دا بل غیب بیا په دې معنا باندې په موضوع الحال کې دی وګور څنګه معنا وشي یؤمنون ایمان وروړي فی حال کونهم غیبا عن الناس پدا سه حال کې چې خلکو نه غایب دي لکه څنګه د خلکو مخ کې کلمه وای نو په پټه باغ شان ایمان ده دا نه چې د خلکو مخ کې کلمه وای او په پټه کفر ده لکه منافقان نو بیا به دا بل غیب حال واقع شي بعض اهل علم د غیب معنا په قران سره کړي اے قران ټول غیب دی دا د الله د طرف نه الله پیغمبر ته وحی را لګره باجوی بالغیب معنی د تقدیر تقدیر پټه کنا د تقدیر ټولی فیصله پټی د باج د بالغیب معنی په تقدیر سره کړي د اول صفت دویم و یقیمون الصلاۃ دای قائموی مز اقامت الصلاۃ سلوی دا وګوره بار بار موږ تاسو له درس کې راځي دې جنا اقامت الصلاۃ باندې ځان پوي کوي دا د تعریف په مقام کې الله وایي او د مزد ادا کولو چې کوم هيئت ته او فی اوقاتها په اوقات دا کې ګور دا ټول قیدونه چې شي نو دې ته وایي او یقیمون الصلاه او ای توجه سپک یو دی بیا خبر ډیر اهم شروع ده اے یو سړی مسکای د ساری خنور را قتلې دې ته وایي یقیمون الصلاه وایي ایمان سره وایي او یو سړی کای خنور په پریوتو دی دې ته اقامت الصلات وایي یا اقامه موزه وکړو خو په کې فرض پیژني نه نو نو فرض بادا څنګه کی لکه زموږ عوام مسلمانان مسکه خو فرض پیژني نو دیو چې وګوره چې فرض پیژنې نه نو ستاسو له اقامت الصلات وایي د مز دا مسلې مز په هر مسلمان مؤمن ناری نه زنانه فرض ده کنا ا مسله چې کوم شی فرض دي دا غي علم زګولم سي نو موږ په ته کاله مز کو او قسم ته کده مز فرایز سنن دا پیجنو بل د مز یو خپل هيئت ته د مستمه رکوع بسنګ کې سجده بسنګ کې نو هغه هر یوې خبرې ته به سوچ کې لکه راش سجده وکړه ها دلته ودې ګراش دغه مغلل کې موږ دې ټول ګورو دا صدر دې لر کړه مرمال دلته وکړه ها وای ورا یو شی بشی نور دې ماشاءالله قسم دې یو به سجده کې دا ګوتی جوختی څنګه وای سنت طریقه سره ګوتی به جوختی وی بل دې خپو ګوتو باندې به لګزور کې چې دا خې قبله لسوي راتاو وی اوبای رکوع کا ور چې دا سر دې ملا سره بالکل برابر وي ها بھائی سر سوي ملا سره برابر وي نو په دې ترتیب باندې ور وهیاتها تب پی جن چې څنګه رکوع وکړو څنګه به سجده کو او دې موس کې ګوره فرایض دي جمهور علما دا وایي رکوع کول فرض دي او په آرام سره کول فرض دي د رکوع نه پس دی درېدو ته قومه وایي دا قومه ایوي فرض ده سجده فرض ده او په آرام سره کول فرض دي د دوالو سجدو په منځ کې د ناس ته جلسه وایي دام د جمهور په نسبت فرض دی د ایمان سره وایي مونږ کومه په عمر کې وی ساری ها بھائی ا د دوه سجدو په منځ کې مجد صبر کړي وای کم نه کم دومره دې سړی سار شي چې درې پیری پکې وای رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي امای نو اطمینان په آرام سره مسکول د جمهور په نسبت دی د جمهور په نسبت دی نو چې فرض پاتې شول اوبای اته وې موږ به وشو کول شو نو تا پکې کړي چې دې ته وشو کول شو صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا څه فرمایي وای اطمینان فی الصلات د واجباتو نه ده سنه ده او د د دې د مفتابهی قول دام ده چې کچا اطمینان فی الرکوع فی السجود فی القوما فی الجلسه ترک کو نو سجده سهو په لازمیږي ادا مسله چې په کوم مس کې سجده سهو لازم شي او چا سجده سهو او نکا نو واجب الاعاده ده واجب دي چې دا مسو کې بیا وکي نو اقامت الصلاه دی له وی چې په کلار کلار به کې څوک به وادو کې چې موږ په کلار کلار کوي وای دی په لور یو حدیث کې راغلی دا پتا سره راشي حدیث کې وای کله چې وسړې په مزودري او ترسو دی الله لا ولاړ دی نو دا نیکای پیرا دوړیږي لکه باران چې مسړي وری څه مو خیال دی که تاسو د چاوي ضرور او دوه رکعاته وکا او چې ترسو دې سلام ني ګرځول نو پیسې به در باندې نولم ادا ټولي بستای سلام پکله ګرځي ها تو په مې دي چې سارا نه شروع شي کنه ته پکې زوال موال لم نو ګوري په دغه راځه تر ما دې ګره ما غوړه کاته کې چې پرې دې چې بوجي دې لوټونو ډکې کوم حدیث کې راغلی چې سړی ولاړی دا نیکی په سره نیکی پر راوړي نو مس په کلار کلار کوي مس کوي دا عادت جوړ کړي دیو جنا دا عربر سچې خدا مس ډېر په طریقه کوي نو زموږ دې مس پورې بیا ښه ویګي خبره باندې مس دا عربو مس ډېر په کلار کلار لري دومره په طریقه به که فرض دی او که نفل دی خو بسې کوي په طریقه سره یې کوي عدل ته امام خراب کوي نو مقتدی به څه تاسو کې و یې امام بزر زر مس کول چاول استاد ته حضور زر زر مس کې و ما یاد کړي خله وګین په خبره باندې له یاد خله چې سوا غوا دی غوري نو په لس منټه کې تراویح کړی وای سکړي ا دې عوامو کې یو مسله مشهور ده یو امام وی ما تراویح په کلار کلار کولې نو چې تراوی ختم شي استاد رانوي نو دا ویدا سمون ته چې داسې په کلاره کلاره کې چې ما ولې چې مزني زمون کار ته وځي کوې دا وا مزین کې دا دي چې تراوی سره لري ویدا سمون ته چې داسې په کلاره کلاره کې نو کې امامان شوي نو تراوی به څه کوي په کلاره کلاره وکوي مز ورته تاسو ووري د اقامت الصلاه ستوي اداؤها بارکانها وسننها وهيئاتها في اوقاتها دا د امام قرطبي الفاظ امام ابن کثیر و اقامت الصلاه ستوي اتمام الركوع والسجود والتلاوه والخشوع والاقبال عليها فيها ابن کثیر وای رحمه الله و اقامت الصلاه ستوي رکوع او سجده پورا کول خپ کلار کلار د رکوع کا او خپ کلار د سوکا سجده دی وکا دی په لور وره خوان بدای چې تاړه د کیږي چې د سجده نه روچت شي اکه ته وی چې کله وته پورته کېږم تنګې پې مزب خوند لکه چې ته وی چې ډبې لکېږي چې به سجده پروت وې ځکه وای بنده الله تا پټول حالتونو کې د سجدې نه زیات نږدې نه بنده وای عاجز تا چې دا مخ په خارو کې پروت دی مالک لدی تندې لګولې د عاجزۍ د دین لوی حال نشته دی وجه راغلی چې په سجده کې دعاګانې قبلېږي او د عربی د قران او سنت دعا جن پښتو کې شروع نشي او په فارسی او په اردو کې شروع نشي یا بای په سجده کې دعاګانې قبلېږي خو چې چاله مسنون دعاګانې یاد دي دارنګ تلاوت پورا کول تلاوت پورا کول او خشوع خضوع په مسکی او دی مستم متوجه کېدل امام قتاده وی اقامت الصلاه ست او اذا تابعین نره وی المحافظه علی مواقیتها اې د دې په اوقات او لحاظ کې د مزد ار و خیال وکې د مزد څه کې باز نه مازیګر د مزد پر نه واسه کې مې یو ځل تبلیغ کیو دی او کثر سره الله دې وفي اوس وفات ته دا امام په داسې راوته چې بس نور په پریوتو ناغه اوسوره صبر او تبلیغ والا خو صبر کوي هغه پکې به صبر مې زمونږه مرګره امام لوي وی لک صبر وکړه بیا ما خام بروزي دواړه وي وځي وکړه کنه نو بازي سړی ګوره مزدا سي کوي چې سم ما خام نه څه کړي بس کا خواتي خوا چې نو نر پرو دي د وخت خیال وساتي د وخت سره د وخت مستحب خیال وساتي نو اقامت الصلاه وی المحافظه على مواقيتها د دې په اوقاتو محافظت کول و اوزو اها او د دې په او د سواله په خوا دي صحابه وخت کې دا یو طریقه و الله دی کی چې دلته شروع شي ای بچ او د د کول نو لوټه به ډکا کا او کس بکې ناستو وای مونږ له نبی رسول الله مونته او د سوکا او مونږ تاسو کتابونو کې ځکاو نو یو عملی زده کول دی یو د کتاب زده کول دی دواړو کې فرق شته کې نشته دیو جنا باز خلکو له داو دس سني او دس طریقه نه ورس خه طریقه دا او دس وای صدای تاسو له روایتو کې براشي دا الله حبیب وای اخذ الماء نو بمبا کې اخذ شته ور بمبا ورا کولاو کو بېږي بېږي تاسو د فقې کتابونو کې ویلي وایي چې د دریاب په غاړه هم ناسې خو اسراف بنه کې د ایمان سره وایي چې دا بمبا او با طالب دې د کسور تاوی دې سره پکې ماته کی اوبای دومره تاوی دې ماته کا پکې نو هغه را کول او کړې بیا پکې دوه غپم لګای نو په یو لوټه او 10 کیلی او د سلور پینځه لوټه ضایع کیږي اوس چې اسراف شروع په اسراف شو نو په مسکه با هغه خوند کم زین راشي دیو جن خبردار سره ځان ته لوټه ټکه کی همو د روایتو کې د حدیثو کې طالبان لوی د الله حبیب باخص کولو نو دا سی لوی لوخه ناغه کې الله حبيب په سوکل په دې خلاص به وبرا واغست په دې به واچول نو دا به درې پیری تر دې مړوند پوری وینځل او د وینځلو په وخت کې به د ګوتو خلال مو کوي ښکاری دل زما لا ګوتې نو بیا به راواغستې خلک به واچول دې ته اخذ وای خاطر سره په سنت باندې عمل وکړي کنه بیا اخذ الماء اگر یو چون راوالې بل سره مرګري کې نو پوزه کې به واچولې تعالی د پوزي راو د طریقه درځي څنګه طریقه وکړي ته وایا اوای ها ها درې پیری مو باچه نور بسکه ورا مساله دا چې دا یو ځل دی وبواتو له پوزه بشون کی ګوتوا هر ځل سره یو استنشاق دی یو استنصار دی دواړه الفاظ راغلي نو استنشاق وای او با چول استنصار وای دا کبي چې دی جوړي بار راځل څه پوښي په خبره وای نو پوزه کې بو بو مچه ارزل بسکه پوزه شون کا اما نو بیا ګور درې پیری مخوینځل بیا لاس درې پیری وینځل بیا د بل لاس درې پیری وینځل بیا به وبراواله د سر د مسجد لپاره او الاذنان من الراس کم لنواله چې پاتې ده د سر د مسجد نو پاغه به د غوږ د سوکي د د غمسه به وکي مسح الماقین راغله ګره د سترګو دی ګټونو ته ماق وای نو د دواړو غ تسمیه ماقین دی دا مسح کول دی کې کله سنختی دی کې ګوتوال مسح الماقین همای او بیا د غیر خلال دی روایت پکې صحیح راغلی او دس دی اوکو نو یو چونګو به براوالی د زنه لاندې دی واچي ها خلال بو کې بیا بلا سره وی د خپل خلال بوکي او دام سنت طریقه ده چې او دس نه فارغ شوي نو یو چونګ وبو راواله کمزه کې پلنګ او پرتو کې عورت ته ندا سی وروي شیندا د وسوسو ختمې دو د پاره کله یو سړی په موز ولاړ دی ا دې وایي ما خو دواله محسوس کو هرمانه جوړ واړه کول لاړ نو تا د مخ کې نګوره او بشیندلی دي او زیدی دن کړي د شیطان وسوسه دې سکا په دې وجه تعامل کړي بای دا د دا او دس مستقل سنت دی چا چې صحیح طریقې سره او دس نو دې ته اقامت الصلات وایي دې ته سوې اقامت او بیا مسواک وال ها بھائی مسواک سری تا چا چا سره جیب کې مسواک دی ها بھائی وګوره مسواک وال بغدا زمو کتابونو کې دا درې پیری سره وای سنت طریقه ده یو ځل دی والو صفا دی کو بیا دی والو ازمو دي کتابونو لیکلي ټولت لا عرضن خو بعض اهل علم وای دا عرضن په ممانعت څه دلیل نه دراغلی عرضن او تولن پیژنې ها وردا غاف دې نو تاسو داسې پیوال دې ته څه وای ها وای داسې داسې داسې داسې به نه وي دا وګوره زمانه مسواک لوګو رہی دا څه دی جواب وای دا څه دا څه بنوي او اهل علم لیکلي د دې ممانات څه دلیل نشته د دې ممانات څه نشته نو کچا ارزن والو کتولن والو نو مسواک سنت طریقه دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو او دس باندې پابندی کول او د شریعت مطابق دام د اقامت الصلات د رکوع سجدا نو دا ټول خبرې چې راجم شي نو دې ته وایي اقامت الصلات اے ارکان دی خبرابر وکړ داغه حفاظت دی وکړو اپ فرایض او سننو ا د مس په آدابو کې اس قسم سو نشو اس قسم خلل را نه وي الله دې موږ تاسو ټول ته د دې د ادا کول توفیق راکړي او دې دې کې دا نفقه آمده که فرضی وی که نفلی وی بعض اهل علم خاص کړي چې زکات ته مراد ده خو محققین علما وی هو عام و هو صحیح عام المال لګول لکه پزان لګې په بیبي لګې بچو لګې په گاونډي لګې په مسکینانو غریبانو لګې زکات فرضي ورکې دا ټول و مما رزقناهم ينفقون کراوه ابن کثیر وی واختار ابن جریر ان الايه عامه في الزکات والنفقات امام ابن جرير رحم الله وای غوړه خبره دا ده چې آیات عام ده زکاتم کې مراد ده او دا نور نفلی خیراتونم کې مراد دي ادا یو مسله ده ګوره ځینې اوقاتو کې خلک زکات نه ورکوي که ورکوي تاسو څه خیال لرئ نن اکثریت مسلمانان څه دي زکات نه ورکوي نو د زکات کچاور کو د مال کې نور حق شته کنه دا حدیث ابن ماجه کې مون تفصیلا تیر زګور یو حدیث راغلی وی فل مال حق سوى الزکا فمال کې د زکات نه علاوه حق شته ایو حدیث ته لیس فل مال حق سوى الزکات ادواړه حدیث سندن ضعیف سی ها څنګه شو یو حدیث فل مال حق سوى الزکات د مسلمان په مال کې د زکات نه علاوه حق شته ابل کې راځي ليس فل مال حق سوى الزکات دواړه حدیث دي سندن ضعیف دي خو فقهاو لیکلي او د قران او د حدیث د نور نصوص ناراضي چې زکات نه علاوه په مال کې زکات علاوه د کول ته یو اصل مال دواړه سيزونه سکل نو په مال کې د زکات نه علاوه حق شته لکه تا زکات ورکو خو یو سړی بیمار دی یو سړی د لوګي نه مړ کیږي اته یې کوم مړ کیږي مړ دي چې ما غو زکات ختم کړي یا په مسلمانانو یو وفات راغی کله ګوره ټول ملک مسلمانان کډه په سر راړي اني جا میشتا نه د خوراک سشتا نو کته وی چې ما زکات ورکړې نه دی وی کې پتا کا زکات دی ورکړې نه پتا فرض دی چې د دې تعاون وکا د زکات نه علاوه په مال کې سره نو آیات عام دی ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال نا چې موږ دوی تور کړي دې معلومه څه شو دا موږ سره ورچا سره چې سړي ورکول ولا سوق دي اسمره مهربان ذات ته لکه یو ماشوم له پجیب کې اصول روپۍ واچي بیا ولې یو ته مال راکا او دا غړو وکیږي دا ستاسو خزانه چې لکه د چا درکړي تعالی وای بندا کم علم مې د قران او سنت ورکړې دا خلق لخی اته سولو امې دې په لګورې توجه مله یو سړی د سار نصرا او سپینزر ته واخامه تقسیمای او یو سړی قران او سنت خی کم یو ډیر خیر رسول او کم یو بهتر دی مال در کو جامع به خیسته واچه بغلا به جوړ کی سورلی بزان لواله او که دین در لچاو خولو ایمان به دی جوړ شي حیا به پیژنې قبر به دې جوړ شي اخرت به دې جوړ شي ومما علمناهم يعلمون درې سيزونه در ل آیات کې ذکر کړ ورزمو دا سي جامع قران دی دلته مفسرین لیکلي وای د تمام طاعات اصل درې اوبای د تمام طاعتونو اصل سری درې اول هغه طاعات دي چې زړه سره تعلق دی دویم هغه دي چې بدن سره دی او دریم هغه دي چې مال سره دی نو ټول راجم کل کنا یومنون بالغیب د هغه طاعات او اصل چې زړه سره تعلق لري ويقيمون الصلاه دا هغه طاعات او اصل له چې دا غي تعلق د بدن سره دی و مما رزقناهم ينفقون دا هغه طاعات د چې مال سره ده د دې نه بار څه شی در لخکاری تاسو لوا وګوره ټول دې دې درته په یو آیات کې څوک د تمام طاعات اصول درې دي یا بزړه سره تعلق وي یا بدن سره یا مال سره دا چې عجیب کتاب دی دیر سواړه پاره در لپاره یو یاد کرا جمع کې دیر سواړه په یو کرا جمع کې علماء لیکلي ایمان بالغیب حز القلب اقامت الصلاه حز البدن ومما رزقناهم ينفقون حز المال ځکه نبی د دین نه بغیر په بل څه چپ نه پاتېږي دي ته وی حدیث تقریری کله د الله د حبیب قول له کله فعل له تقریر دي ته وی چا سکول وی دي د خواغی سو نه وی اوبای چا سکول خدای الله حبیب یې څنګه کړ منه نه کړ دا موږ مرګره غلاړ دي دا عرب یو دوه رکعات کوي ما خام نه مخ ها بای څه کوي بام جوړي دوه رکعات نو هغه چې ویره پیغمبر نه دی کړی نو د بیا یو عالم یو یا په علم حدیث کوی دو نا اور دې د پیغمبر حدیث خدری دی قول نه فعل دی تقریر دی نو دا ټول خلکو چې کول پیغمبر منی نو کو دي ته کول وې کنه ورته اے خلق تاسو ټول یو کار کوئ او پیغمبر منه نه کوي دي ته وي تقریر النبی صلی الله علیه و آله وسلم نزل اوقاتو کې بعض شی دا سی وی په دې درو سيزونو سره ثابت وي اوس په ګور زموږ مدرسو کې دا سی وی د ماخام دی مصپس سمدستی و درېدل زمونږه دا علما وایي چې دا د سنتو نه خلاف لږ لږ وخت پکې پکار دی شیخ الحدیث مولانا سید حسن جان صاحب رحمت الله علیه بشیر ما خام ازانو شو چې بسم دستی قامت کولو ډېر به غوسه کېدو ایو ځل یو واقعیا ذکر کولا دا یوسف بنوری رحمت الله تعالی علیه د خوین لګ جلالی شان والا اوسو نو شیخ الحدیث مولانا سید سلام سے رحمت الله علیه موږ ناسو وی دي کې مازیګر بانګ غ امام وی را سم د شی قامت کول ولیکن سنتونه خلاف کې لک صبر وکا نو زموږ د دې له بانګ مې جا خوا دی خوا کې کې امام رکعاتونه موږ تاسو ګورې خپل مساجدو کې د خلکو نه ډېر مز د ماخام دازي دا د امام په سنت او عمل کوي ځکه ټول خلک محروم کړي کله لک صبر کوله تاسو ګوري هر جمعات کې ډېر رکعاتونه کم بوس کې دي ډېر ځکه هغه باندې چې سو ذکر اذن بس د سکړي کم اس کم ګوره کم مسنون دعاګانې دي دام چې کینو وخت لګي اذان چې کیږي د اذان غوندې جواب به ورکې بیا به درو شریف په درو شریف وو خلک کې نه لګي بیا به د وسیلې غ دعا او کې بیا ورپسې نورې دعاګانې دی وجنا دارلو کراچۍ کې 15 منټه ټیم ورکړي باز جون لزلار شم جمعۃ الله دلته لیکلي چې موږ ماقام 15 منټه ټیم ورکړو کړي 15 منټو کې څوک دعا کوي که څوک نفل کوي که څه کوي او سم دسیو درې دل سړي دا د سنت سره موافق او مطابق نه دي سمدستي سره کم از کم دومره خو بلدار چې د ار اذان او اقامت په منځ کې سکیږي دعاګانې قبلې دي زموږ دی علماو لیکلي وای د ماخام دي کې نورم تخصیص ډیر دی ماخام دي کې سره نو لکه خو پرې نه کړه وای وخت مختصر دی نو چې روزه ما تیرا شي بیا وای نیمه ګنټه ماته اوس ته کوم ځای نه ډیر شو بابای خدا چې وای چې خپل خوخه مين واغه سم کوم بابای نیمه سره روزه ما دې کې بیا ټیم ورکاو که نه ورکاو موږ خپل دې طالبان له ټیم ورکاو اسی ګورم دې په لګي بهتره ده چې موز اوشي زر اذان مسنون وخت پکې پرې بیا خوراک وشي او هم کمزوري خلک سری تاسو نو هم کلیمه کې روزه کې چاړوړای نه راپاسولې نو موږ کې موغې نه خیال لې د موږ د خیال لې بای اجي نیم نیم تګه نیم پوړې اچھا راپاسولې ټول توجه دې سره ده دیو جن مسله شریعت دار وې سړې اوږي وي او توام حاضر دی نو یو په اعذار د جمع پر خودو کې دا عذر هم شری دی یو خو تاسو وي هغه یو سړي لا بیمار او بډا وي چورې سه مو یو نه نالي نو یو به تاسو سره نالي یو د شریعت حکم دی هغه جدا خبره ده کته چې ما دې نالي خود جمع پر خودو په عذرونو کې یو شری عذر سره اے ډوړی تیار ده ته خوګه اوس که چېرې ډوډۍ تیار را اته موز لاړې نو ته به چې زه هم دې سلام ګرځې یل تر نه سړی نو چې چې موز موز ګرځې نو خله که موز نه ډوډۍ جوړ شي دا خله دیو جن ابن عمر رضی الله عنه ډوډۍ تیار وا اخب اکرت اورې دغه جزان به خموړ کو نو الله وسکولو الله براتلو نو دا د جمع د پرې خودو په ازارو کې نام دی دیو جن په کار دای حرمین شریفینو کې چې روزه ماته موږ هم طالبان لوی چې شل منټه کې بازار مړې چې سړی ځان مړې شل منټه کې سکی اواز طالب خو دوه وروړو کې ځان مړې یا اواز طالب سی موږ سره طالب د کندهار شیخ صاحب سره مو ترجمه دا هغه په دوه ډوړی خوړې به دغه دوه ډوړو کې به یو دوه ډوړی راځي یو ډوړی کې به یو ډوړی راتاو کا بل به په بل ډوړی کې راتاو کا نو بس ودا خوراک سره کوي نو باز ځای په دوه په دوه منټو کې ځان بړای نو آزارو کې دام دې زما عزت بندو العیاذ بالله کرست بل نبی او پیغمبر راځي قران کې خو چرته من بعد کوي دی کنه اوای مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی وای من قبل کا کی اشاره د ختم نبوت تا او قران کې دا شیاتونه 50 راغلي دا موږ په طالبانو جمع کوو خو تاسو سکان پکې نازک مون دی ما دو درې پیروي او چا سره نه کولو وای دغه په خبره باندې نو خوند ورته ای ډیر ما چې وو بل ورځ بیا یاتونه راکړ ورته ما سره سم لیکلي پراته دي یو طالب العلم سمرا یاتونه راځي دا وګور دا سره جمع کوي من قبل من قبلک من قبلکم الفاسد لیا دی له آیاتونه راځو من قبلکم من قبلو من قبلکا دا چې آیاتونه یو طالب العلم راجمه کړی دی یا بھائی اکثر زنانه په کې ډېر تکړه وي 58 آیاتونه راجمه کړی دوه کم شپې تا نو کته زه د خپل نبی په ختم نبوت کتاب لیکم نو دا تشه آیاتونه چې ترجمه وکړه دا څه لګ دي من قبلک من قبل من قبلکم نو دی یو طالب العلم دو کم شپیت آیاتونه را جمع کړي دا یو پکې ګور بل دی د 44 آیاتونه څه کړي باقاعده آیات ته صورت نوم دی ها بھائی دا مختلفو طریقو سره را جمع کړي سبب تاسو پته لګیا بھائی لکه دا خو تیار پروت سی خو تیار لمزان نه نه کوي وای خپل هم څه کوي کنه وای خپل هم څه دا ګور مختلفو طریقو سره راجم دي من قبل ککی زمونږ د پیغمبر علیه السلام ختم نبوت دلیل دی او دا چې آیاتونه مفتی صاحب په پنځو ذکر کړي په خپل تتبع باندې او ماشاءالله زمونږ د طالبانو خدمت کو د څوک په کې شپېتو نه ورسېدل اګه تاسو خواري وکړو کې دې شي چې څه شي ها بھائی واسه نه ګور خواري نه کوي بھائی لکه خواري ولل الله خوخي کړه نو خواري کوي سبا په پته لګي بھائی چې څوک بس دې زنانو کې بس څوک راځم کوي او تاسو کې ورته دې کې وایي وما انزل من قبلک د دې کې علما یو مسله ذکر کړي وای په هغه کتابونو او هغه دینونو ایمان وروړي چې کوم حبیب تاسو نه مخ نو ایمان څخه پټول راړي او د دې په فوري احکاماتو کې خو منافات سوال باندې پوښوي ایمان څنګه پټول راړي سره د دین چې داغه احکاماتو کې منافات دي نو د دې دوه جواب علماء کړی یو جواب دا دی چې ان الايمان بان جميعها اجي دا ترجمه کړی ماشاءالله دا ورځه هغه راجه بکړي ماشاءالله دا ځان سره کېده یو ته مال او لیکه جن خره پرته ښه ها ها ورځه هغه سود راجه بکړي شو یا سره دې کی سره راجه بکړي اوس تم کمه کړه وای دا دې د دې شلو او د دې سلوخت په منځ کې نور مملټه پورا خاري نه نه کړي ادا څه دا راځه بکری وی الله وی په شرک څه دلیل نشتا مان ذل الله بها من سلطان نو ګره یو جواب دار اشکال باندې پوښی بای ته تعالی څه سوال لې کته په ګوره به دې خلاص کیو سوال سره یا بای سوال سره جوابونه شروع شي کنه اسرنګ و ایمان په پخوانو دینونو راړي الان کې داغي فروعي مسائل او زموږ د دین فروعي مسائلو کې په بعض کې منافات ده نو یو جواب دا ده چې ایمان دې به ان جميعها نزل من عند الله چې دا څومره پخوانی دینونه او کتابونه د الله د طرف راغلي وهو قول من اسقط التعبد بما تقدم من الشرائع دا د اصول د اغه علماء قول له چې سو کوئی په مخکینی شریعتونو تعبد ساقط شوه دی اوس کو سو په خوانه کتاب لوري د عبادت ته کا منسوخ شوه او نه لوري دویم جواب دار چې ان الايمان بما لم ينسخ منها ایمان د دې په هغه خبرو د چې کوم منسوخ شوی نه دی وهذا قول من اوجب التزام الشرائع المتقدمه دا د هغه علما اصولین قول له چې وای مخکینی شریعتونو کې چې کوم خبرې منسوخ نه دي پاغه باندې التزام چې رستو یو ژوند را روان دی رستو یو کور را روان دی نو پاغیم د یقین ساتي وګوره په دې پنځو خبرو کې دا اخر کې ذکر کا وې دې ته انقلابی عقیده وایي په ژوند کې به تغییر او تبديل دارا وایي چې زبر اپا سم او رب لبه مخلو درېګم ننن که زما لاسو کې زور دی او ډنډه ده او حکومت دی اما د خلکو وینو سره لوبیو کې او حیا مال سره نو چې راپور ته شم نه بدا حکومت نه بډړای زه به دې جواب ورکوم دا انقلابی عقیده ده اے ته ګور د دې کافرو نه درندگان جوړ دی کوي دوباره ژوند نشته بدل ته چې د سوکو لسیب دوباره ژوند دی کېږي نه وای کچره دا عقیده نوی دې زړه کې چې زبر اپاسم نو د هر سړی نه یو درنده وجو شي بلکې درنده بقدر اخکار اکتفا کوي اده به بیا بقدر اخکار هم څه نه کوي اکتفا به نه کوي هغه را سنبال کړي شي دې چې دې وای دې سړی غوځره کنځلې نه کوم غیبت نه کوم چغلی نه کوم د چا مال له غل نیم د چا حیا له غل نیم زکه زبر راپور تکیګم د هر خبره تپوس بکی کنه بکی امام ابن کثیر یو حدیث ذکر کړي دي ته هغه انقلابی عقیده وای یو صحابي یو علاقین راغله او د الله حبیب ورته سړي نیو قتل امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کنا اور دې قربان یو زنانا باج علاقو کې وبني نو زنانا غریبانا نه منګه په سر کې پرده کې دلری نو براړي نو یو ځوان چې د ځوانۍ په مستۍ کې هغه زنانا له ټیله ورکا هغه منګه او غړې ته لری ورزولو نو یغه ورته مخ را واړولو چې څه حال به چې الله به ظهور کړی د فیصلو د پاره پرز د قیامت استاد دې مستۍ بتانه تپوس کوي دغه دا سمر مستی چې د تپوس او زیشتا کنن دې د خلکو د وینو سره لوبي وکي اتا پلاسو کې وسته د خلکو د حیا سره لوبي کې اخلک ګوري اتا هغه جیداد نیولې اپا هغه کې ترې او ریبه اکل پکې مولا نه وي باران لکیږي وي دعا غواړي چې الله باران وکي هغه ما چې کوم ځمکه پردای دی ولې کې غنم کړلې باران هم سره غواړو بای نو د دې خبرو تپوس وکيږي پر د قیامت والے دا انقلابی عقیده اخر کې ذکر کا فلاح دا لفظ به بار بار راځي نو مفسرین وایي د فلاح اصل معنا د الشق والقطع سری کول او پری کول تا فالام حرازی فلاح لکه یو شاعر وای ان الحديد بالحديد يفلح اي يشق وي اسپن په اسپن خلق سری نو خپل معنا د دې شق دی او قطع ده قد قطع المصائب حتى نال مطلوبه دی کامیاب مصیبتونه ټول کټ کړ او مقصود ته ورسېدو اے لوګي تیر کې تندې تیر کې شوګيري تیر کې کړهونه وکړ او الله ورته هدایت او ایمان وال لار پرانسته ایسه په خیال لې کدی یو سړی دا ټول دنیا مال شي او وی لګی او دل الله هدایت ورکو نو پیسې په ځای ولګي دي که په نازای بي ځای ولګي او کدا ټول زندگی صرف شي خو الله سړي ته هدایت نصیب کی نو دې کامیاب شو کنه وګوره دې مفلحین ته مفلحین ځکه وي مصیبتونه ټول کټاو کړي لږې تېرې کې تندې تېرې کې کړاونه وکړ د الله د دین د پاره سفرونه او مهنتونه وکړ تر دې چې مطلوب ته ورسېدو وګوره د فلاح معنام د کول په کار دی فلاح څه ته وایي دا وګڼو ځایونو کې راځي نو چې دې دې کې زدکای نو خوي وای مفلحون هغه چاله وای چې دای سلټول نو هغه اومندل او چې د سنه تیخته کول د هغه نه نجات ملاو شو بلکې اهل الملک دی فلاح ستوي هر مراد دی پورا شو او هر پریشانی دی ختم شوا دنیا کې دا څه پیدا کول شي چې دا غد ټول مرادونه پوره وي او ټول پریشانای دی ختمي تاسو نه وو قسم دې بادشاہان او وزیران چې تاسو ګورئ کنه نو د دې دومره غمونه دي چې شکر وباسي چې دا غي نه تاسو خلاص کړی دیو جن باز الله والوي وای زمونږ د دې سکون او د اطمینان پته ک بادشاہانو ته لګیدا لوی قسم د لخر براو یو په تورو بد دي سکون د پاره جام کم سکون چې د الله په دین کې دی د الله په کتاب کې دی ادا خو موږ نیمګړي پس راو کو پورا دین راغی نو څومره سکون چې په دین کې دی دومره د دنیا په بادشاہي کې نشته دیو جن وګور مؤذن یو اذان اذان کې او الفاظ وي وای حي علی الفلاح څوک د سرو زرو دکان کې ناز ته اپ یو ګټه کې کروڑونه لکونه غټي دا څه خلک شته کنه هغه ته وای کامیابی ته غواړي دلته راشه دې پیسو غدا لوی پریشانی جوړه کړي پیسو والا ډېر پریشان دی دا پیسو او بي پیسو والا تاسو لوا یو خيار سره زموږ د کلی ډېر صاحب جیدات والا دی یو ورځ مالوي وی مسجد لرالم وی چې مې وکتل ټول غریبانانو نوم به سب کې ناز وی بیا چې خپل جامو له په دای دای صفاوی یا ما ګندوي وی موږ پټی کې ګرځېدل هم سپلای وی ډوړې په پرخو په دوړو په خارو ګندوي دای غ صفاوی وای ما وې کاش چې زمونږ ځمکه نه وې زه د لومبي سب خو مرانی ولې نه لومبي سب کې غریبانه دي کمالدار دي اما ډېر مال درد سر دی یو سړی حج لاړو ټول دی ویلو یو سل بسونه الله راکړي نو دعای قبول شي او سل بسونه شو نو ساری چې برار پاسې دې نو چې فلانی یې کې بس جنگې دلې ډرایوري نیولې ناغه یو ځای بل ځای یو دوه کال خو منډي وړي به ودا سکړي و اے و یو خيار سړی ولوي سر ني سمد سرخوږي خو دې الله نه غوښته او کړه دا سرخوږي دې سکړو دا تا دا الله نه غوښته او په سرخوږي دې لدر دی وجنه په قدر ضرورت مال چې وینو خدای او چې د اندازې له سیوا شو اې د دې قبایلو نه دی د دې یو عجیب حیا او د نورو پښتنو په مقابله کې خو چې دای سره پیسې راغلي قسم د دې چې کوم بي حیايي شروع کړي هغه ټول خلک په قبرونو کې شرمول د ډېرو پیسو دغه نتیجه وي بیا نه حیا وي نه پرده وي هیڅ نه وي وګوره وای حي علی الفلاح کټول غمونه ختمول غواړي او ټول حاجتونه پوره کول غواړي د جنت لچ وردن نشي ټول غمونه سشو اټول مرادونه حاصل شو دیو جنا کامیابی سره درست وای تاسو په سوره آل عمران کې راشي دا اوصاف د مؤمنانو دي کې دی بل ګورای یو سړی یو ختم کوي او په ترجمه پوي عالم دی ا دې وای دا ځل بز قران کې په دې ختم کې د مسلمانانو مؤمنانو اوصاف ذکر کوم نو پینځه دادی لس د سوره آل عمران د د سوره مومنون په اول کې دي یو لس په سوره توبه کې دي یو لس په سوره معارج کې دي زه په زه دا ټول راجم کا کم چې شریک دي یا تلری کا او ګور چې دا ټول صفاتونه ما کې شته کنا نو کوي نو الحمدلله وایا او کني نو مالک له جوړې وغړوا لفظ کفر په کلام د عربو کې ستر او تغطیه پټوالی ته وایي د کفر خپل معنا څه ده پټو لکه یو شاعر وایي فی لیلۃ کفر النجوم غمامها پاغش پکې چستوري وریزي پټ کړیو کفر النجوم غمامها کافر تم ګور په دې اعتبار باندې قران کې زمیدار ته کفار وای و یعجب الکفار د ته په دې اعتبار باندې کفار وای چې دې دانی پزمکه کې پټای لکه سوره حدید شلم آیات ته الته د کفار نه مراد زمیدار مراد دی نو خپل معنا د دې پټول دی اگر په اصطلاح د شریعت کې کفر څه ته وایي چې په کوم شی ایمان راوړل فرض دي نو د دین ته انکار کوي زموږ د دین څخه ضرورت دي که چا د یو د دین د ضرورت نه انکار وکړو نو سکی دی بارا کې خپل کتاب شاه صاحب لیکل غزان لمو پیدا کو شاه انور شاه کشمیری رحم الله مفتی مو شفیع رحمت الله علیه تفسیر کړي د کتاب نوم د اکفار الملحدین څه اکفار الملحدین یو دور غره د ملک داسې وو د فقه او جزئیه دا خداغه تفصیل دی علما وکړي وای اهل قبله والو تب کافر نه وي یو سره مسکې پینځه واړه په قبله نه مخ کړي نو اهل الملک دی وای دا خبره په خپل ځای درسته ده خو دې کې یو شرط ده اهل قبلی والو تب کافر نه وي او کد دین د ضرورتو کې دیو نه انکار کو نو بیا ورته سوي یو سره پینځونو منځونم کوي خو دې وایي چې د پیغمبر ختم نبوت نه منم ته کافر بوله نه کنه بوله یو سره پینځونو منځونم کوي خو د قبر عذاب نه منم نو شاه صاحب دې کې ذکر کړی اکفار الملحدین کې د ملک قادیانانو خلکو دې اهل قبله سبکه اهل قبله دي دی له کافر نه وي وګوره د بعضي خلکو وایي چې نقصانات سره ذکر کوي نو فائدې دې سوي دا غي د خیر کارونه دې ذکر کوي تاسو نه پته شته چې په دې ملک د قادیانانو د کفر په فتوی باندې اول کم سړی جیل ته دننه شوی ا د پارسي आवाज هم پښوی اوبای اوبای راځي دا جماعت اسلامي مشر مولانا مودودي شپ دی ټیک دا الله دې معافیو کې نقصانات هم ډېر شته وړومبه شخص چې جیل ته دن نشو د پانسي حکم هم کې شو شو دا د قادیانانو مقابله کې دی جیل کې او په د باندې د پانسي حکم هم خېجول شو په خبرو رسېده تاریخ د اسلام لګ لګ څه کوي لګ لګ لټوي او ور هغه نقصانات اوس ذکر کوي ما هغه جماعت یې لیکلي دې په لګورای مثال په تور یو کتاب دې ما پکې غلطۍ کړي ازمار ورسو بچو لري کله ته اوس لا یادې دا غوتا زما بچو لاله یادولې چې منلې نه هواي که یو سړی یو کمزوري منی ته ول بیا بیا بیا دې نو دا شرمول دي کې د دین خدمت ته ای زوام چې او بای زمانم چې ما کې کمزورې وي اته بیا په منبر لګیا نو کار خیر کې که شرمول کې څه مخیال لري الله دې کی چې زموږ د زړه سترګې راشي زلی وخت ګورم یو شي ته شرمول ای زه یو عیب بنم یو سړی خپل عیب منی نو اکفار الملحدین خپل کتاب د ګور اهل قبله والو ته کافر نه وي خو چې د دین د ضرورت نه سن کوي انکار نه کوي اکه نه د دین ضرورت یا ته انکار کوي نو په منځونو بیا د کفر نه سن کوي دلته آیات کې وای برابر د کيره او کني ایمان نه راړي نو د آیات په تفسیر کې د علماو اختلاف دي سو کوئی هي عامه و معناها الخصوص فی من حقت علیه کلمه العذاب وسبق فی علم الله انه يموت على كفره وی آیات عام د خمانا کی خصوص ته ها بھائی آیات سره وای دا هغه چا باره کې وای چې په ازل کې الله ویلو چې دای په کفر بړکیږي او دای په جهنم ته ځي نو دې باره کې وای کې یاره او کني یاره ګور ایمان راړي نه ځکه ازلی بد نصیب دي وای الله اراده او کچې مونږ ته دا اوخی چې ګور په خلکو کې باز داسې خلک هم دي چې دا غي حال دا د اگر چې نمونه و نه غستل اگر چې نمونه و نه غستل په دې کې یو خبره ته سوچ وکړي وروي ایمان نه راړي خدا سي پیغمبر ته ونوي چې نه راړي نو می یا روا دې کې مسله دا ده ته دین بیانې کو څوک منی کنه منی ستا اجر خو په الله ثابت شو کنه ډېر پیغمبران دي ټول عمر کې یو متیم نه جوړ خو زموږ ایمان دې چې ته الله دې دعوت څه کوي څوک منی یا نه منی تخپل کله یو ایات کی ګڼ څیزونه ذکر کی نو یو نه تعبیر په جمع کوي بل نه په مفرد کوي جعل الظلمات والنور عن اليمين والشمائل دا د دې طرز بیان طریقه ده کله ذکر کوي نو د یو نه په جمع او کې بل نه په لفظ مفرد سره او کې وګوره قلوب جمع ده ابصار جمع ذکر کړي او سمع مفرد ذکر کړي سمع صدا سمع مفرد ده نو داغه وجوهات علماء ذکر کړي وای سمع مفرد ده او ابصار او قلوب جمع دي نو دا سمع مصدر ده دا مصدر اطلاق په مفرد او په جمع دواړو باندې یو شان دي کیږي مدرکا اے په غوګونو ته شوریدل کولې شي کنه اپزړه ډېر خبرې معلومې نو چون کې مدرکات د سمع یو ده چې هغه आवाज ده او د قلب او د بصر ګډ دي نو هغه جمع ذکر کا او د سکو مفرد ذکر کو اتا زګور درجات د هدا د گمراهی ویلو کنو وی سو درجاتو وای اته تو رزو ته شهره اور اگران نه پرون په ویلی کا سورو وګوره د دې کې د دې مہر نمخ کې درې سيزونه تیر دي شک کړو گمراه شویو جګړې کړې وي نو دا غي په نتیجه کې فزړه سو شو مہر لګي عدل تبازی ملحدین یو اعتراض کوي الله دې موږ تاسو ټول دې الحاد نو ساتي وای چې پړی ولا مہر ولا ګورو د بیرانی کی څه ده دا د بازي د هریو په خوا ډیر یو فجاله مال روانه شنو خبرې ختم شي چې پزې ولا مہر والے نور له دې فرزې نه سره ولا باو لیکلي و یو کار چې وشي نو دا غي درې نسبتونه یې سورا یو کار چوشي نو خلک درې قسم خبرې کوي نو چې څوک په مقصد کویږي دا درې واړه خبرې په خپل ځای درست دي لکه یو ظالم په دنیا کې ظلمونه کول او دې تباہ او هلاک شو نو درې قسم خبرې کوي بعض خلک کوئی الله تباہ څوک وای ځان تبا کو اسوک وای خپل بل تبا کو دا درې وړه خبرې دوستي دي کنه روا دي ها بھائی ای ظلم کول تبا شو نو خلک درې قسم خبرې کوي وای الله تبا کو ځان تبا کو خپل بل تبا کو نو دلته الله ته د ختم نسبت ذکر کړي چې الله خالق دی او بنده ته نسبت ذکر کیږي چې د مباشر دی او عمل ته نسبت ذکر کیږي چې دا ورته سبب دی نو کله نسبت په اعتبار د خالقیت وي کله په اعتبار د فاعل او د کون کی وي او کله په اعتبار د سبب وي دا درې واړه نسبتونه سړي دا درست دی دلته الله ته د ختم نسبت شوی په اعتبار د سو چې خالق له خوش اسباب ورته د ناکاره سو اعمالو اگر د کفارو د زړونو مختلفه احوال الله ذکر کوي علامه ابن قیم رحم الله یو باب تړلې دا یو مسله ذکر کوي ها تنشیل غو نه کنا ها بای ماشاءالله طلبه تنګي گنا بای د ګناهونو دنیوي سزاګانې وي او د نیکو دنیوي بدلی وي د اخرت داغې نه علاوه په خبره څه پوه شوې د هرې نیکۍ لکه قبر خیرت په جوړی دی دنیا کې بدلشتا دارنګ هر ګناه لکه څنګه په قبر خیرت خرابېږي داغي دنیا کې سزا شتا دی بار کې د جواب الکافی کتا سټول ګورې دې لیکل شوی دی بار کې چې دنیا کې د ګناهونو څه سزا ده دې باره کې یو وړو د رساله کتاب لیکل دی اشرف علی تانوی رحم الله دا غي نوم د جزاء الاعمال اوبای چې د هر ګناه دنیا کې څه سزا ده ګور العیاذ بالله سړی غلاګانې کوي نو قبر خیرتم خراب شو دنیا کې بردي څه سزای غل مو چرته په خوشحالي کتلې شل کورونه روان کل خل خل یو روان په شنو کو سم نو کو دغه په منډو تړلو ده تاسو ګورئ د تبلیغ واله وای وای مسر رزق دی اوبای دا شان مسله قران اشاره تنوي ګور موږ باندې قبر خیرت جوړیږي او سو شو رزق ته پډیر شو نو دي توي جزاء الاعمال ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی 104 نمبر صفحه کی وای وای د ګناہوں سزا صدا وای الله په ګناهونو دنیا کې سزاګانې مقرر کړې نو یو د ګنا سزا دا ده پزړه مہر لګېدو دا دنیوي سزا په غوګونو ما پرد په غوګونو مہر لګېدو اپسترګو پرده رااله دا د ګنا وجه ده ای وای سم شي الله ګره د بندا او د زړه په من کې پردا شي غنیمت وګڼای کله دا شي چې د بدا کوم خو چې پکې واره ډالې کې استعمال کړ بچی جذبه د نیکای را ل بس پکې لم کاوه کله صبر دی وکړه کنه یو یو الله والا د شپې نوکر را پاسو لیدو غلا پیسې پلاني لای اوس نو بس نو کرم منون کې وغول یو ری نو ساری ولې چې ګور ځان دې پکړاو په دې پر باندې راوي خو نو ساری به ور کړې وي ویډه کې به جذبه و چې سبا کې دوی اس په نو اته شان کې دې یو مرګ ډېر نیک سړی دی بشر سړی دی ناغه وي یو سړی بیمار وي ما وی چې زم یو 2000 روپۍ ولا ورکو وای سم د سیمه ور نکي وای کې نه سم خبرې می کولې وای چراوتم خبره 200 لور سي د 200 می ورکی په خبرو رسیدي چې صبر دی وکړو نو د 2000 نه 200 جوړ شي نو چې 2000 دی ورکړي وي ګټه دی وکړه 200 دی ورکړي دلته خبردار ګور الله پردا شي د نیکي جذبه نه وی کړي چې ساری راځي سپم دی واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه او کله ګور الله زړه غافل کی اغفال القلب عن ذکر الرب او کله انسان العبد نفسه ځان تهیر کی وَإِنَّ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ تا الله هر کړه ځان در نه هیر کو دا سینه تنګول او فراخول سوک کوي اے ماشاءالله ګور تاسو له سینه فراخ کړي اته سار نه تر ماس پخینه مازیګر پورې ناس یغې نه پسند ناس یې قسم دې کتنګ کړي او په خوا په تختی دی وي اما ای ته الله شری پر د داسې زړه کې محبوب کړي کچا ولوي چې دې بازار د سر نه به ته سرتور ځي قسم دې چې د بازار سر د رسی دغه نه به روخ ته پاغه خپل حیا دور اگران ده اجي چاله لدې کړي ناغه له داخه استخکاری چې په بازار کې دغه شان سرتور ګرځي روي خبردار ګره سینې کولاول تنګول والا الله دې کله زړه د سکور کې کله زړه سکی ارکاسوها و انکاسوها زړه نسکور وی لکه منګې دې نسکور اته پکې اوبر اته یې نو اته کته به یې کې پکې سي بس راځي خبره غوړ خلک وای غوړ منګې دې ټول رز اوري خو خبره پکې ساری کینا الله ناراض شوه کله ګور زړه بیمار وي الله نورم بیماری سیوا کی نو دا د زړونو مختلف احوال الله ذکر کړی دا بځه پځه وای دلته ختم الله علی قلوبهم وای سوره منافقون درې میات دي کېلته وای بل طبع الله علیها سوره انعام یوسل پنځه مشتات لګي ويجعل صدره ضيقا ځنې سړی ژوندې نه خړې ولا مړ کړي کله زړه سخت علامه حافظ ابن قیم رحم الله او یلا چې صبر عذابونه دنیوي لیکلي د ټولو نلوي عذاب سره چې زړه در لسخ نه خبر یادېږي نه ځل کدن یادېږي نه د ژوند مقصد مخې لکی نو کله د زړه بیماری دا او الله وای وای زړه مې ورته سخت ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك سوره بقره آیات ته سلو رو یایم او دغه شان آیات سوره زمر کې مرাজি دویشت دویشتم نمبر کله ګور زړه واړی وای ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم سوره توبه آیات یوسل ویشتم ا مشرکانو به کافر د الله د کور نه نه منې کول خو یو نن غیرت راغوي مو پیغمبر نه پریزو کله دی په لګورا یو ډله بازی او ننګ او غیرت ته په مخه کړي او د حق مقابله له ودرې دي ا د مظلوم په ځای د ظالم برګر شي ا د ظالم شاد مضبوطه کا دیتا اغه ننګ او حمیت وای کله انکار وای بل قلوبهم منکرتن سورہ نحل آیات دې کې دویشتم ما د نظر ضروري هو چالي کله یو لیکل ازنی پکې سیم دې لیکل تا ولیکل ماشاءالله ها بچا چا ولیکل دا یاتونه کوم راړول نو په دې باندې وس کېدو اختصار بم باز خبرو کې مقصد وی چې الله دې مولا آسان کی چې ختم وشي پای نو دا یو لس احوال دی باندې څه سیوا علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړ دا لس او دولس حالتونه الله د کفار او د زړونو ذکر کوي ادا د ناکار اعمال دنیوي سزاګانې دي د ناکار اعمال سری دنیوي سزاګانې دي ګوره د نیکو اعمالو اثرات وی حدیث پاک کې راغلي اباظ علماء دا د فرض باره کې ویلې بعضې د نفل باره کې خو قواعد د شریعت دا خبره مضبوطه چې دا د فرض باره کې ده وای کله چې سړی ورد شي بخاری شریف حدیث ته نو شیطان راشي قفا دې ته وایي قفا د سټ دی اخیرنی اډو کی ته وای اسامه نو وای بوی روانه کوي دی نو دیزه کې درې غټي وتړي شیطان چې سو پوزش او هر غټه سره وای علیک لیل طویل وګداش پر کله به سبا کی خبي غم او دش او دا سي لکه مور چې ماشوم ټپای نو دې دا چې ټپي چې ویخې کما نو کله چې یو مسلمان را پاسې دو او د مسنون ذکر کو نو یو غټه پرانسته شو چې او داسې وکړو نو دوی ما غټه پرانسته شو او په دوه رکعات یو کول ټولې غټه پرانسته شو دیو جن اهل علم لیکلي الله حبیب چې په تهجد شروع کول لړومبه به دوه رکعات مختصر کو تاسو دا څه کوئ وې دې کې فائدہ سوا امت له تعلیم ورکای چې بیا به وګد ګدمس کې قرب به غد شیطان دې غټو نظر خلاص کا په دې دوه رکعات او غدرې ما غټم پرانسته شو اوس لګیا یا بس داغه نه بیغم شوي دغور دا درې غټي چې پرانسته شي دا الله حبيب وای وای ټول رس تر ماسختنه سړی له خوشاله قسم دې تهجد او خوشحالي ا د سبا د مز د جمع او خوشحالي ده اکل کدا سی وی چې دې را پانه سي دو ذکر او نکو او دس او نکو مز او نکو نو درې واړه غټې شوي تړلې پاتې شوي نو شیطان چې دی بال الشیطان فی اذنه وای په دې غوګونو کې ورته سوکي متیاسي وکي واړه بولو کې او احادیث ټول په حقیقت حمل دي سوي شیطان واړه بول کوي کنه کوي خوراک اسکا کم کوي دا په حقیقت حمل لیکم لبا شوی چې مجاز دی وګوره دې پښتو کې تاسو وایي چې کوم شی سپک غنوي په دې غزو واړو بولم نو کو دومره سپک یو غني چې دا خو یاره شی نه دی نو د دغه غټو تړلو اثرات دای چې تر ماها مزړې خفه دی که دنیا د ټولو خوشحالۍ دی راجمه کې او د زړه غ سکون او اطمینان چونګې د تهجد نه لیکړي او د سبا موزه نه لیکړي وګوره د نیکوم اثرات وی او د ګناهونو سوي دا اثرات وی محمد ابن سیرین رحم الله مشهور تابعی تیر شوی او د خوبونو د تعبیر امام و یو ځل ورته ساری طالب العلم وای چې بیګا مې کتای او مخ نه دې د سوار لسمې د سپګمۍ غونته رڼا راوتا دا خو جون کې د دې تعبیر امام اورته بچي خوب دې صحیح دي تلې وی ویګا ما خپل مور تخپی چاپی کولې سو کوئی محمد ابن سیرین وای نو هغه حدیث می مخه له شو چې د مور په خپو کې جنت نو امام هغه اخیر راوغه سي په خپل ګیره مخ میرا سي والي وای خوب دې صحیح لیدلې دا رڼا دا غي خدمت څو وګوره د ګناهونو ګوره دنیوي سوي سزاګانې وي د نیکو د پاره سره دا غي د پاره دنیوي بدلی او د ګناهونو دنیوي سزاګانې وي ختم الله على قلوبهم اګور سترګو سره پرده ذکر کا ځکه سترګې د مخامخ نه لیدل کوي او غوګونه د هر طرف نه اوریدل کوي نو هغه سره ختم ذکر کو اگر چې نور آیاتونو کې کله د سترګو سره لفظ ختم راغلی ته وګوره دا سترګي منجمد دي وبري اتر اسمانه پورې پار سوي دي دا چا در کړی او کوای غسته نو دا ټول انسانان او قوتونه کرا جمع شي سترګي طاقت بدر کی ده دی غوګونو لو ګور غوخه دا دادی کې دا ورېدو دا نظام چا جوړ کړي ټول دنیا کم ځای له ورسېدا وای تر اوسه د میدی غونتی مشینری پیدا نکا چې پکې خوراک واچي وینه ته جوړه کی پټه پیټه پټه وینه لپاره خلک سری دا چې ماشین جوړ نکو چې پکې خوراک ورواچي وینه جوړه کی جوړول شي وینه بل شي یو نظام جوړ کړي پیدا کی خوراک دیو کو سکاک دیو کو هغه نه یو پلوی نه جوړه کا بیا یو نظام لور هر ځای له خپل خپل ترتیب باندې سکه تقسیم وکړي یو نظام به جوړ کړي ګور قوت باسره ده قوت شامه ده قوت زائقه ده تش پجب دیو شکول تعالی خبر در یو نظام یې جوړ کړي یک تګه کېدی او احساس دې نکوله تور سره په مړ کې کېدو چې تګه شي نګور نظام په دې بدن کې داسې نظام جوړ کړي تا تک د محسوس کا لوګه دې محسوس کا درد دې محسوس کو و استاد بدن د الله د وجود د الله د وحدانیت یو سره یو لوی دلیل وفي انفسهم ار ار یو اندام په بدن کې الله دی او فائدې د پاره پیدا کړي نو کله کپی هغه کار نکیږي نو دا اندام بیکار دی او د په مرض کې مبتلا دی زړه د الله د معرفت د پاره دی وګونه د الله د دین دا اورېدو د پاره دی او سترګې د الله د قدرت او د وحدانیت د دلایلو د کتو د پاره دی دیو جن الله د حبیب یو جامع دعا راځي د سار او ماخام په دعاګانو کې تاسو یې کوي اللهم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وبصری دا سار ماخام دعا ده الله ما د بدن په اعتبار روغ ساتي زما غوونه چې دا استاد هدایت دا ورېدو یو ذریعہ دا, دا روغ ساتي زما سترګې چې دا د هدایت اللهم عافني فی بدنی وفي سمعي وبصري دا غدوی مډله وا چې هغه ته ویلو چې په دای د الله غضب شوه اوس دا غدرې مډلې ذکر کړي چې هغه ته ادوالین وی په دې لرسو یو دیار لسو آیاتونو کې د منافقانو حال ذکر کړي ولې مؤمنان نه دي ځکه ایمان تش اقرار ته نه وای د زړه تصدیق ته وای نو منافق خو په جبا د ایمان اقرار کوي خو زړه کې څه نشتا تصدیق نشتا نو دا دیار لس آیاتونه د منافقانو احوال پکې ذکر کوي مولا علی قاری رحم الله دا سه معنا کوي وای ځنه د خلکو نه دی هغه څوک چې وای چې ایمان مې وروړې په الله او پر جرستنای په خله اقرار مشتا او پزړه کې تصدیق مشتا هو ما هم بمؤمنین به اعتبار المعال د معال په اعتبار مؤمنان د دې خاتمه به خرابي الله دې زموږ استاد د ټولو سشي دا معنا مولا علی قاری رحم الله کړی خو خاتمه خراب لیکلې الله دې زموږ استاد د ټول بل وردا چې کتاب دې کې ایمان نشته نو غم پیدا کوي ایمان راړه نو که چا کې ایمان دې غسر غم پیدا کو چې دا خوشتا خو چې دا به تر ځن کده نه سنبال کړې شم کنه خاتمه به می په ایمان شي کنه دغه هر وخت غم دې که مؤمن دې نو غم دې چې آیا سب شم دا ایمان به یو سم کې یو به نسب دی وجنه ټول نه اهم سوال سره الله خاتمه مو په ایمان کې نو ما هم بمؤمنین ای به اعتبار المعال دای د معال په اعتبار باندې مؤمنان دي دا آیاتونه چون کې دیار لس د منافقان مبارکي دي نو د نفاق څه تفسیر دی او تاریخ دی د نفاق څه تفسیر دی نو علماء لیکلي وای د منافقت تعریف دا دی اظهار الخير و اسرار الشر دا تعریف دی د نفاق خیر سرګندول او شر پټول په خله د کلمې اظهار کو او د کفر ګندګي د اسلام عداوت پزړه کې پټ دی اظهار الخير و اسرار الشر دا د نفاق تعریف دی دا په دوه قسمه دی نفاق یو ته اعتقادي وای او هغه کفر دی او منافق اعتقادي به همیشه په اور کې وی قران وای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د کافر نبم خطرناک عذاب د چای د منافق وای ځکه کافر خو سرګند د اسلام دشمنی کوي او منافق د اسلام په جامه کې کوي خلق له ذات مسلمان ثابت کړي خو کارونه د سکه باطل کې کفر دی او دویم عملی دی وهو من اکبر الذنوب نفاق عملی د لوی ګناهونو نه دی لکه منافقت عملی سره یو سره درو وای چا سره روانه د کنزلې کوي اوای اچا سره وعده او کا مخالفت کوي د دې ته نفاق عملی وایي د د منافق قول د فعل نه خلاف دی پټه د سرګن نه خلاف دی دا منافقت کله سرګن شو ور په مکه مکرمه کې اهل علم وای منافقت نو ذکر الله حبیب او صحابه دومره کمزوري چې چا مخالفت کول نو خو په سرګن دی کولو سکول خو په سرګن دی کولو مدینه منوره ته چې هجرت شو صحابه او نبی رسول الله کمزوري چا چې سکول سرګند لیکول خو چې د بدر دا جهاد شو ا د کافر ملا مات شو او یا غټ غټ سرداران او وجل شو نو اسلام تعالی او دبدبه او زور ورکو نو کوم منافقانو چې مدینه منوره کې په پټه د اسلام په سرګند د اسلام دشمنی کولا ایو اوس خو د اسلام زور دی په پټه پټه کار شروع کو نو د بدر د جهاد نفس د نفاق ظهور شو وما يشعرون او دای پوهیږي نه چې د دې دوکي سزا به دای ته ملاو شي علماء لیکلي یخادعون کې لفظ خدع ده دا په کلام د عربو کې یا په معنا د فساد راځي لغتا یا په معنا د پټوالي راځي ګور مخدع البيت هغه ته وای چې چا په کور کې دنه د سامان سنبالولو لپاره یو وړه کوټه جوړ کړی د دې کې د پټېدو معنی د عرب وای ان خدع الذب فی جهره وای زوب په خپل سوراخ کې پټ شو ان خدع الزوب فی جهری په معنا د پټوالی دا زوب خو پیژنې کنه سمسارا بای ها سلام وای سمسارا دا روایت صحیح او کراغلی چې حلال ابدا صرف احناف علماء د کراهت تبیح قائل دي کراهت تنزیهی چې ورته وایي نبی علیه السلام په کور کې د میمونې رضی الله عنها په کور کې خالد ابن ولید رضی الله عنه دا ملمانو نو زوب راړو او رید کړي شوی نو د الله حبيب نه خړو نو خالد ابن ولید رضی الله عنه ته حرام د الله حبيب نه راغرا خو خړو زواب خړو پیغمبر ورته قتل سی او نوی ابای د الله حبیب باندې شی تبان د چا خوخ نه لکه شریعت کې روا ده خو د طبیعت ته سکه نو د الله حبیب زواب نه خړو ورنه روایت صحیح او کې راغلي دي چې خړې شو او د الله حبیب قتل نو ان خدع الذب فی جهره نګور دی خداع تم خداع زکوي چې دای خبره پټولې دوکه کې پټولې کړه یخادعون الله دلته یو سوال راځي چې دوکه خواغه چا سره کیږي چې د چا د پټ حال نه خبر دی الله غور سره خبر دی نو څنګه یخادعون الله وایي ها سوال باندې پوښوي د اهل علم لیکلي د مشرکانو په عقاید کفریو کې یو دام وا دای وې زموږ په باز پټو سيزونو الله خبردار نه دی الله یعذ بالله لکه رسو بدا ذکر کو مسلم شریف حدیث کې راغلی عبد الله مسعود رضی الله عنه یې د کعبه د غلام دلان دی یو دوه درې کافر راغل نو یو بل لوی وای زموږ دا خبره الله اوري کنا ابن مسعود رضی الله عنه غوږی فدا د مکی زندگی دا هغه سویل نشول د اسلام دومره کمزوري و او مسلمانان دومره کمزوري وای زموږ دا خبره الله اوري کنا دا یو ولوي وای چې پتی زوایو اوري چې په پټه وایو نه دی وګوره د کافرو سره الله سره دوکه کوي اي دا عقیده وا چې زموږ د بازه پټو خبرو نه الله رب العزت خبردار نه دی لکه دا په سوره هود کې راشي آیات پنځم ځان سره لیکي وای الا انهم یسنون صدورهم ليستخفوا منهم هغه کوم غدو ترجمه یو کې تاسو له اصول کې یاد وکړ نو د دې دا یو عقیده وا نو په دغه اعتبار په دې کې څه اشکال رانغی اباز اهل علم لیکلي چې اصل کې حذف د مضاف دی یخادعون الله ای یخادعون رسول الله و یسل کې دوکه د الله د رسول سره ده خو د الله د رسول سره چې دوکه کوي د چا سره کوي ځکه د الله د رسول سره د چا ذاتی دشمنی نه و د الله د وجه نه و اگر باز باب مفاعله ذکر کړي ها بھائی یخادعون کې څه شعر نو پدې کې صدور د فعل وی د جانبین نه صدور د فعل وی د جانبین نه نو دغه شان راغلی وګورئ تاسو آیات د سوره نساء وګورئ ويخادعون الله وهو خادعهم معلومه دا شو چې پیغمبر په غیبو نه پوهیږي مسله ده نفي د علم غیب تر وتا ځکه نبی که په غیب په دې دوکه ور سره ولي کېدا د الله د حبيب سره سور سور پیری چې وਹੀ نه د شوی نو کافر دوکه کړي بخاری شریف کې به دراشي سکو براغه زمون په علاقه باندې ډېر خلکو ایمان وروړي خود معلمینو ضرورت ده نو او یا اصحاب الصفه د قران عالمان ورته الله رب د الله پیغمبر حواله کړ چې زه دې وساسو ملک د قران او د دین خدمت کړ نو غي ټګیو کلار کې ورته قبایل کې نول او یا واړې سکل شهیدان کړی الله حبیب وې دوه رنګ هو برکه به خفش یو میاشت په مسک خیره کولې اله کونو ته نازله شورته وې او دغه خلق مبارک کې قران هم راغله منسوخ التلاوت ده خو عملا موجود ده د چې کوم ځای کې شهیدان کېدل نو دوی وی رب زموږ د حال نه زموږ پیغمبر خبر کې علم پته و چې موږ شهیدان کیږو خو پیغمبر سره نه دی عالم الغیب نه دی ادا دمرا کامیاب ملاقاتو مونږ نم راضی شو مونږ هم راضی کو دا قران د دوی بارک نازل شو بلغو عنا اخواننا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا دیتا شهدا د بیر معونه وای دغه ځای کې شهادت ملاو شو نو پیغمبر شنو عالم الغیب نو یو ځل یو منافق لا کړو ها بھائی ابه په یو مسلمان را وړولا ها بھائی او تم رچالا کو چې الله حبیب او مسلمان ته خبرې وکړي ورته چې پاکه کورنۍ ته بدنامه وحی رالا الله وی حبیب غندر سره ناس ته اتا سو په دې چالاکۍ دوکه کوي اگر چې پته ولګي د لاړو تختې دوچتا مکی مکرمه ته تختې اے غلو غند سړې به دې رکه نه په دې قبایلو زوال دی وجه نه راغی چې چا به سو پړ کړ دی ګول دی ور اګه چا به سو برو تختول د بوله موټر سنبال نو هغه جمع کېدل جمع کېدل زوال کرا نو الته یو کافر زنانه سره دی رش ته دې حسن رضی الله عنه ورپسې شعرونه وکړ او دا بډای پکې واستایل نو چاولوي غم دې دې راکړي د حساب شیرونه در پسې د مدینې نه راورسېدل نو هغه غکړه راغونډه کړه هغه غل او په سره کې خړلې ول او غرزور وې زرو کېګه ته به مان څه خیر رو رسې د حساب شیرونه غره پسې د مدینې منورې نه راورسېدل نا خو د غلا عادت بل ځای کې په خوا د غلاګان اوسم خلک کوي څه کوي شاله کور سورې کوي مې سورې کور دیوار پکې راځو الله تبارک وتعالى کله نا کله وخت په موسی واشه خو شکر وباسي چې عوام در سره نشته خو خپل مدرسه غي چې تش طالبان او استاد وي چې سو وخت موس کوي دا عوام غوسه دي کله د روستو کوم د کافر غي کمخ کې دیکو ها بھائی تاسو سره څوک شته نه کوم یو پینځه منټه مخکې ټو کو روستو شو دی وجه ساري موږ موږ کو زو ګور څه کو د سره نه کنه نو کله مخ کې کو کله رست الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الله د خراب خاتمه نه مو ساتي الله د خراب خاتمه نه مو ساتي رب کریم زمونږه او زمونږ د دې ټول ورونو د ټول بنینو او بناتو سینې د خپل کتاب د پاره کولاو کې الله دې د سارن ناس کی الله د دې ټول سینې د خپل کتاب د پاره پرار نسي الله با عمل عالمان او عالمات ته جوړ کې د حیا او د نیکو اخلاق او د صفات او خاوندان ته جوړ کې الله د امت د خیر ذریعہ وګرځي دا ټول بنات او بنین د تمام امت د خیر ذریعہ وګرځي د قران او سنت با عمل عالمان او عالمات ته جوړ کې الله مونږ ته زموږ والدینو ته مشایخو ته اصول فروع ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله په تمام دنیا کې چې کوم ځای کې امت پټکرو په تکلیف ده یا رب دې مدد او نصرت وکړي د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي الله مونږ ټول د دواړو جهان او د شرمندګو نو ساتي الہ العالمین سمر بیماران دی کورونو اسپیټالونو کې تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي رب کریم د چا اولاد نشته نیکمل صالح اولاد ورکی د چا اولاد وی الله د مور پلار د سترګو اخواله جوړ کی بی ګنا بد دیوان د بندر اخلاص کی د چا دشمنی طرف غنی دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کی الله دا ټول مدارس او مساجد او دینی شوبې تر قیامت قائم دائم ساتي الله زموږ د طالبانو په دې لنګر کې څوک منډه ترړي وي ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله دا اداره او ټول ادارې تر قیامت جاری او ساری او ساتي الله دا درس او نور څومره درسونه او د دین شوبې دي الله دې په خپل حفاظت کې وساتي زموږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله دې ګناه بنديوان د بند را خلاص کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه